ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف دی وی ثم لاقصى الحلق اقصى حلق د دین دو حروف ادا کی بیا د اقصای حلق نا همز ها او حمزه او ها ادا کیږي اقصى الحلق تتوي ابعده مما يلي الصدر پورته کېدنه بس ناس ته چلو مرګري ير دلته کې یو مرګ یو عالم د دمونه مچي او هر په شریعت دم سبا د خبره خره ورلو دم سلاړو نو وای دا اذان درته ټوټه کوم څوکو دومره دومره زره پیری به ته چې الله هو او دا هو نه دی دی له زور ورکې دی هاته د خېټې نه مدا هار او باس څنګه ورو باسي خپل گیت پورا کا خېټې نه ورو باس ایا دومره دومره میزواګونه به پیدا کې او دا به بیا خوري مې صحیح ده ما ورته مې تاسو دا تا چې و چې دا ها به د خېټې نه وباسي مې ها خو د خېټې نه نه راوځي ا ډاکټر څه بم ناسو کنه ما درځي کوم تل مې ها خو د خېټې نه راوځي ها اقصای حلق نه راوځي مړی د اخري زینه خېټې نه خو مې حرف نه راوځي وای دا دی هغه کوي قاریان ها بل ارویه سکا مکمل بدل او یو صحیح قاریان دا وی کدی تیر کوشش وکړي خدای خېټه نشي وای مونږ نه شو دا کول مونږ خېټه نه راوړل دمګر نشي ګرولې ها ا او هغه نشته چې ته چاته ذکر کوا بعضی مليانو ذکرونه جوړ کړي وای الله هو به وای تاسو دې زړه له گزار ورکه تبکه زړه ته به گزار ورکه وای دې تر وستا دا ټول ارث شي حل شي او بیا به ته کم ده یو کیفیت به جوړ شي او بیا به ته الله ذکر دې صحیح ده خو دا زړه په خپل بیا ذکر شروع کی ها او بیا به تا دا زړه په خپل لګیای اين الدليل ها ته پوه نه شي کته ډېر یو دې کې یو کې ها بداسه وي علام بداسه حمزه بداسه تل پاپړ د یو لور عبادت ته الله الله دې عبادت ته سکت الله ویل عبادت ته وای الله الله الله څومره چې ویل شي وای خدا ته چې وای گزار بدل ورکه او په دې طریقه به وي او بیا به دا چالو کې او دا بلس منټ کې او بزان به ساګر راوا چې عین الدلیل دلیل کوم دی کته دا به زما ان وجدنا اباءنا كذلك يفعلون مشرکان هم وي مشرکانو به موږ د موږ پلارانو ودا څه کول او تم د موږ پلارانو ودا څه کول په پلار او نیکه خو دین بنا نه د شریعت دلیل پیغمبر کړی دی صحابه کړی دی خبرو نه رسیدل کله یو صحیح ذکر موږ په طریقو بدعت کو لکه چې سره په تسبیح الله الله الله څومره خپل ذکر ها هغه چې علماء وایي چې مفرد الله تشویل ذکر دې کنه د اختلاف ده کنه خو به هر حال الله الله ذکر دې چې ته له سره زمو قرار کې در مفتی صاحب ته دې په خبر دې دې چار څه ده کې ورته یو مفتی صاحب دی وایي زما در سره بیعت کو هر وخت باغ دې په تمو چې ما سره کله بیعت کوي خونه کول ورسره یو ځل سخ پوما کې جمی کې ورسره ولام به بس مړو به کم در سره بیعت هغه سخ جمی کولا مې ټول دې دوی نن خو دې زیات خوشاله یم بیعت را سره کوي سره سره کوي بیعت را سره کوي دې زیات خوشاله یم نن وای پیغمبر کم صحابي لام بوله د بیعت نه مخکې به حد به د پیغمبر سره د دې وجه نه لا څومره بدعات او رسومات کې راځي کنه دا د صوفیت بلاره راځي ها دا چلو کا بیا دا چلو کا بیا دا چلو کا اخر کې دا د جدا تجربه ده صحیح ده کته دې کار ته تجربه وي خبره نشته او په تجربه کې هو ثواب نه ثواب خو به هغه کې چې کوم دیني د پیغمبر نه راغلی آی کې به ثواب نو بیا بیعت کا او څه جلب کې ول زره پیری بداوي 1500 پیری به د موز نفس داوي اتل 100 پیری بداوي وسو پیری بداوي اين الدليل دلیل کم دی ها دلیل وخیا درې دیرش پیری سبحان الله درې دیرش پیری الحمدلله څلور دیرش پیری الله اکبر باندې خو دلیل شته احادیث کې راغلي چې دا به موږ نه پس وي دا نورې کسی پیسې چې تو ورته تعداد مقرره کم زنه کته وی چې دا زموږ د مشر تجربه ده او په دې کار کې نو خو تجربه د نو دین سره سره تړي په تجربه کې غو ثواب هم نه لکه ته دا زما تجربه ده چې د جنت راټول په خو مې نه ماتي نو ته بس وې چې په جنت لږي تجربه دې استعمال کړه په تجربه جنت نشته په عبادت جنت ته خبر اورځي وایي کنه وګوره هاو حمزه کې مو سمو پیژندل دا مو مو پیژندل چې عبادت سي پیغمبر نه ثابت ها ثم لاقص الحلق حمز هاء هغه د تجویز وکړو کې کورمی به را لغې چې چې پنځه په او پنځه در بیرې ته وی جلا هغه مړای په بځای پاتې و بیا هم زمخ کدا او که هم کدا کسی تیر شوی او هذا شیء قد کان الناس ناس والزمان زمان مکی سے کوئی الایان تخرج من اول مخرج الثاني من مخارج الحلق الثلاثه مما يلي الفم تا ورته الف هم زیات کړو دا غي خبره موږ تفصیلا ذکر کړې و لکه امام شاطبی او دا قول امام تیبوی ته منسوب دی او دای دا مجلد مقدم د فها لکه معلومی کې د کلام د جالبوردینا او حق هغه دی الجواهر المزیه عالم وای چې مخکې کوم ذکر شو چې الف دا د جوف الفم نه ادا کیږي خلیدن خالصین او دا غي تطبیق هم مونږ کړو عند علماء العروض علم عروض علماء چې کوم دي د شیرونو مليان دا شیرونه ځان ته علم دی څنګه به وزن جوړه څنګه به قافیه جوړه ها نو دی وای چې دې ته تضمین او تضمین ویل کی څه چې باقی خبره او باقی کلام په باقی شعر کې ذکر شي ادناه عین حاءها اې دا د مړی خبره شروع وکم چې کم کم حروف ته ادا کی نو د را روان شعر کې ادناه عین حاءها پورې د مړی خبره ختم شوه د دویم اصل خبره ختم شو چې هغه ته څوې حلق ورته ویل کیږي اقصای لسان نه شروع پدا کېدل او فوقا او دویم ځای دی موضوع ثانی د لسان د چې به من د دې نه شروع پدا کی جیم شینیا والوسط فجیم الشین یا وسط لسان نه ادا کیږي جیم شینیا ادا کیږي امام مهدوی وای ان شینا تلل کاف والجیم ولیا یلیان شین دا شین چې کوم دی دا د کاف سره نږدې دی او جیم او یا دا د شین سره نږدې دی دي ته حروف شجریه وای او شجر څه ته وای منفتح الفم ته په خلی دنه دا کلاوزه یا مجمع اللحیین ته ویل کی دا کوم ځای کې دا دوه څه جمع کیږي دا او دا جامع یو ځای کیږي دلته عن فقی سره دا ورپسې ضاد دی وضاد من حافته او ضاد ادا کیږي من حافته د حافه لسان نه ثنا علیا پاسوالو توای ثنا سفلا لاندې والستای اوس پاتې شي ها بیا هر یو چې هر اړخ کې دوی سره دی بللې رباعي شیخه کار دی سلور بیا سو کور دی ور سره انیاب چې دوی بللې په پارا اوس پاتې چې کمشل غاخونه دي ادراس قاریانو دې ته ویلې دي سلور انیاب سره دی بواحک دی دولس فواحن نشه باحک درې درې ریقی او غستلان دی باندې چې یاد ذکر نو بیا به ورته خان دی په اخر کې بیا سلور دی نواجز وګوره اوس ته خپل چینګا په اخر کې بیا سلور دی نواجز او د دې د یاد نزان نکړ عاجز ها دا بعد طالبان دي خان دي هله پوي نه او چې بل لو ګوري چې خان دي نو به دې تور د الباب خان دي ها دې په نو تاو له خان دې باندې د طالبانو ایو مدرسه کې وایو د مدرسې ناظم صاحب نو پاول دلته تدریس والی او هغه یو خان دل نه غوسناک سره و وګده برانډه وای دا چې هغه سر نو سره روان دی یو ساته غونډه طالب دی غو چول دا چې ګتلی نو هغه وی کې نه مال خان دی دا استاد او خبره ته پرک والو د سر په شان نو دوی کې نه مال خان نو طالب ول بس نه خان دی او استاد ول ته غوسه ده چې خط زما برې ته پورې خان نو ورپسې غوسه کرا روان دی دا ریان دی غ طالب چې را په اول ځل هغه څنګه خان دی بجرالو طالب دې ته لونیو ته بیا به ته د مدرسونو ګورې خان دی وې مدرسه کې تا غرض باندې طالبان څو د خاندان ټول څو هغه طالب پر ا طالب دې تاسو چل دی او ته پولیس یې پورې ولې خان دی وې مړه ما یې کمال خان دې جوړې او برید وایو بیا وې ته ما پورې خان وي دومره ساده استاد کنه ماشومان لوبه کولې یو وړو کې ماشومونو هغه استاد چې زوی مور سره لوبه کولې نو یو ماړو کې ماشوم له چې تل تراشو یا نه راتل نو کنځلې ولا وکړه ماشومان او استاد یې ښه ما کورواله غزل وکړه شاطبی صاحب څه وای وهو لديهما شاطبی صاحب دا څه وای وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا ان شاء الله چې کومه خبره زه په مخارج او صفات کې کوم تاسو له تیرې دا زه که زر زرم لګیان چې خبرې تیرې شوې دي څه له تاسو له وخت ده کو تاسو یاد کړی دی او موږ درته ویلې تاسو نه خبره څنګه سکی تیریږي او دغه ول بیا ځان هم تیار کړ ضاد ګران حرف دی د حافظ لسان نه ادا کیږي او تاسو له تیرم سل پته کې د سخاوي په منظومه کې وباد عالم وای کنه اوس ورته یادي ابل غوث نه هتی شونډې غوځ او پته به نه لګي وایي وبعد عالم مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفصاحة قيم ضرب لأحكام الحروف معاني توسوايا د ادنای حافه نه تر منتها تر اې دې زمت وي حافه دلته نه ادنا ده او دا ته راځي تر منتها د طرف او جبې پورې دا لا مدا کیږي پدې سلورو شیرونو کې ناظم صاحب د دون راوالي تر نو پورې دا اته مخارج د دیار له حروف د پاره درته بیان کړي او ما درته دا غي لفظي سوکا معنا وکا د ترتیب خبره مې درته مخکې ذکر کړې و چې حروف حلقو کې ترتیب څنګه دی بل په دې شعر کې ذکر شول والقاف اقصى اللسان فوقه قاف د اقصا لسان ادا کیږي فوقو سوال فوقو نه مراد تعالو دې کده چې به جړ دې د اقصای لسان نه ادا کیږي نو فوق د جبه د دې جړ فوق کبره تعلو فوق بره څه شي نو دې ځکه دا فوق د اقصا لسان نه بدل البعض دی مطلب دا دی چې قاف مخرج د جبه د جړ صرف هغه حصہ چې هغه اوچته حصہ ده د دې جړ خو ډېر لوی دی خو کومه حصہ چې باغې کې اوچته ده د هغه نه د اقاف ادا کیږي پورا جړنا پورا جړنا ځکه که پورا جړته یادې نو پورا جړ نه خو کافه مدا کیږي هغه کته حصہ ده په دا بره څوک به دې پوه شي تفوق شو دا یو شو او یو احتمال پکې دام شته چې د فوقونه مراد د جبې د جر په مقابل کې بره تعلو شي چې مراد د بره تعلو دی فوق د بره تعلونا راځي په تقدیر شي اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى خدا په تکلف باندې مبني دی نو دا اول بعض علما وایي چې دا خیر نه خوښ کړي سوال دوات خو د اقصای حاقین ادا کیږي د څنګه ادا کیږي اقصای خو د ناظم صاحب د شعرونو نه خدا نه معلومي دوی وبعض من حافته دوان د حافنا اقصا حافظه مونږ کوم ځنه رو باسو دي شعر اسوال جواب دا دی ناظم صاحب د دوات په مخرج کې د څه ذکر وکړو د حافظ ذکر وکړو چې کله ته دا خبره وکړې چې دوان د ادراسو نه ادا کیږي نو دا غینه معلومیږي چې د ادراسو نه ادا کیږي ادراس دا دي نو ادراسو له مقامه حافظ کوم دا اقصای حافظ جبی اخره حافظ اول تی لازونه دی په اودس کې دې شي طرف والا خې طرف ولي او کس ور پدې دا ډول آی سر مقدم کو نو جواب دا وې دای د دیو جنو کو چې دا د کس طرف نه اسانه دا کیږي نو دې کې اشاره دی تا دا وصف نه دی والوصف فجيم السين يا ثم لوصفه مثلا دا دو طریقو سره عربی کې استعمالي فسین باندې غړندې سکوت وصف او وسط غړندې چې په ظرف شي او وسط شي فتح شي بنو اسم بشي او هر غزه چې باغی باندې اطلاق د بینه کیږي نو الته به وصف السکون جلست وسط القوم په معنا د بینهم ځه او هر غزه چې د بینا استعمال صحیح کیږي نه نو الته به وسط وي په فتحې سره او دلته دا اول مراد دی وسط دویم نه د مراد رومي سه بوي حاجی لہذا بعض شارحینو چې دا خبره ذکر کړي چې سین دا سکون وای د ضرورت شیری د وجې ده دا خبره کمزورې ده د ضرورت شیری د وجې نه ده بلکې سین ساکن ویل بکار دي لکه جواهر المضیه والوی چې سین سینو وصف ساکنه على لغه ضعيفه نو دا په روایت د ورش کې به تاسو تراشي والارض ها روایت د ورش کې دا د حمزه حرکت ما قبل ترا حمزه او سن الله دراشه شاطبی سے بوئی چې هم دی وصلی باندې به ابتدا کیږي په نقل کلی او ان كنت معتدا بعارضه فلا 323 نمبر شعر دی وساتي بس ته ونون نه بیا وای ها خو شی به کنه گزارا تنازع